مونږ خو ولګو حق راوالو او په باطل باندې د فاسه ورولو نو هغه تر نمازغه راو باسي نو هغه باطل ورک شي یعنی زمنګ مقصد خدا دی چې د حق او د باطل کشمکش دي او حق دی په باطل زورور شي او دا تاسو غټه کم بختی ده څه چې تاسو بیانوي او هر څه چې پاسمانونو پمځکه کې پراته دي دا ټول داغه مال دی او څوک چې هغه سره نږدې دي یعنی ملایکی هغه د الله پاک د عبادت کولو نه خپل ځان غټ نه ګڼي او نه چېرې په عبادت ستړي کیږي هغوی شپه ورځ د خدای تسبیح لولي دمه پکې نه کوي ها ګنې دیو د مځکې په مخ داسې معبودان موندلي دي چې څوک را ژوندي کولی شي که په دې دواړو ځایونو کې یعنی په ځمکه او اسمان کې بغیر د الله نه بل څوک معبود موجود وي هم ځکه اسمان دواړه به چک چور شوي وو یعنی دا نظام به بالکل خراب شوی و نو الله چې د عرش تختن دی دا غي ټولو خبرو نه پاک دی کومې چې دا خلک بیانوي هغه چې ارس کوي نو تفوس پختنه تینا نشي کېده او د نورو نه باقاعده تفوس پختنه کیږي ها غنی دیو د الله نه سیوا ځان له نور معبودان را پیدا کړی دي یعنی نور خدایان جوړ کړی ته ورته ووایه چې ښه ده نو تاسو خپل یو دلیل را مخکې کړئ دا زما د ملګرو کتاب یعنی قرآن او زمانه د پخوانو خلکو کتابونه مخامخ پراته دي په دغه کې خو د توحید نظام دی که تاسو وایئ چې شرک صحیح دی نو بیا تاسو یو دلیل راوړئ خو په دې کې اکثر خلک په حق خبره نه پويږي نو ځکه دا غي نه مخ ګرځوي او موږ ستانه نو به هیڅ کله داسې او رسول نه دی لګلې چې هغه ته مو دا وه کړی نیوي چې زمانه سیوا بل معبود نشتا نو فقط زما عبادت کوي او دی وای چې رحمان خدای ځان له چرته یو زوی نیولې دی هغه د دین پاک دی بلکې دغه خو پرښتې دي چې زمونږ درانه بندیان دي یعنی دیو چې ته د خدای اولاد وي دغه خو پرښتې دي د هغه نه وړاندې خبره قدرې نشي کوله او د هغه په حکم همیشه پوره پوره عمل کوي هغه ته معلوم دی هر څه چې د دغه بندیانو په وړاندې پراته دي او هر څه چې ترې نشاته دي او هغوی د بل هیڅ چا سفارش هم نشي کوله خو د هغه چا چې خدای ترې ناراضي وي او هغه ټول د خدای د هیبت نه همیشه په ویروي او په هغه کې څوک دومره قدر لوي چې د الله نه سیوا زه هم معبود یم ناغله به مونږ جوخته د دوزخ سزا ورکوو مونږ ظالمانو لهم دغه سه سزاګانې ورکوو أولم ير الذين كفروا أن ټول سره پیوسو نو مونږ دواړه سيزونه فرانستل او مونږ د اوبو نه هر ژوندې سیز را پیدا کړی دی خانو غني بیا هم دی ایمان نه راوړي او مونږ په دې مځکه کې درانه درانه غرونه ځکه یې خېدي چې هغه پرې خوځي را خوځي نه او مونږ په دې مځکه کې هر ته بیرته لارې جوړې کړې دي چې خلک پرې تر مقصوده پورې ځان ورسوي او مونږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کو او دا غافل خلک هړو د هغې نخې په خاطر کې نه راولي او خدای هغه ذات دی چې شپه ورځ او انوار او سپوږمۍ یې پیدا کړي دي هر یو په خپل خپل دایره کې لګیا دی لامبو وهي او موږ ستانه ړومبه هم څوک بشر د همیشه پاتې کېدو د فاره نه دی جوړ کړی نو کته مړ شوې نو غنی دیو بدل ته همیشه پاتې شي هر د سا خاون لا د مرګ سکه شته او مونږ کله په سختۍ او کله فرات باندې ستاسو ازمیښ کوو او زمونږ اړخ ته به تاسو ټول را پستنه کیږئ یعنی واپس کیږئ او دا کافران چې تاو ویني نو نور څه نه خو ټټوبې در پورې شروع کړي یعنی ټوکې چې خګنې دا هغه سړی دی چې ستاسو د معبودانو ذکر په بدۍ کوي یعنی ده ته ګورو حال دا چې دیو په خپل د رحمان خدای د نامې نه انکاریان دي یعنی کته د دیو شریکان نه منې نو پتا پورې خان دی او په ځان پورې نه خان دی چې د یو خدای نوم په بدلږي د انسان خمبیر د تلوار نه جوړ دی زبتا سو تزر تر زر خپل نخې او خایم نو په ما تلوار م جوړوي او دی وایي چې دا وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې که چېرې دې کافرو ته هغه وخت معلوم وي چې دیو به نه خو د خپلو مخونو نه اور منع کولی شي او نه د خپلو شاګانو نه او نه به ورله هېڅ قسم له امداد رسیدې شي نور سنا خو دغه اور به پرې ناګهانه راشي چې دیو به وارخطا کړي نو بیا نه به هغه اور لرې کولی شي او نه به ورله د توبې ایستلو مهلت ورکولی شي او ستانه ډومبه هم د پیغمبرانو سره ټټوبي شوي دي یعنی ټوکې چا چې ورپورې خنداګانې کولی د هغوی نه هم هغه خپلې خبرې راتاو شوې چې دیو به په پیغمبرانو پورې خندل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې څوک د شپې او د ورځې تاسو حفاظت کوي تر رحمان خدای دې نیوکه نه نور هیڅ نشتا خو دیو د خپل کردګار د ذکر نه مخونه جارستلی دي خګنې دیو سره زمونږ نه سیوا نور داسې معبودان شته چې د دیو حفاظت وکړي هغوی خو د خپل ځانونو امداد هم نشي کوله او نه زمونږ په مقابله کې بل څوک د هغوی ملګرتیا کولی شي یعنې دا دیو چې چاته معبودان وي هغه زمونږ نه ځان نشي خلاصولی نو د دیو خدایان به پسې شي خبره دا ده چې مونږ دیو ته او د دې پلرونو نیکونو ته خو سامانونه ورکړل تر دې چې په دې مودې تیرې شوې نو ګنې دیو نه ګوري چې مونږ پر باندې مزکه د هر اړخ نه راتنګو نو ګنې اوس هم دیو غلبه بیا مونږ دی شي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم تور ته وایا چې زه خو تاسو صرف د وحی په ذریعه د خدای د عذاب نه ویروم او کانو خواړو आवाज نه اوري څو وخت یې ویرول شي او که په دی باندې تا د کردګار د عذاب یو چفه قدر لهم راغلا نو دا به وایي چې زمون کم نصیبه بشکه چې مونږ په ځانونو ظلم کول موږ به د قیمت په ورځ د عدل تلی کیدو نو په هیڅ چا به د ذرې نه ذره زیاتې نه کیږي او که د چا عمل د وری د دانې عمره وړو کې وي نو هم به یې راوړاندې کړو او حساب اخیستلو له مونږ یوازې کاپي یو امون حضرت موسی او حضرت هارون علیهم السلام ته د فیصلی سیز او د رڼا خاون او د پرېزګارو په حق له د نصیحت کتاب یعنی تورات ور کړو چې هغه د فیصلی کتابو رڼا وا او نصیحت هم د هغه چا د فارم چې د خپل کردګار نه په غیب ویریږي او د قیمت ته هم هر وخت ترح کوي او دا قران یو برکتی فن دی یعنی نصیحت دی چې مونږ را کوس کړی دی نو ګنې تاسو د دین انکاریان یې او مونږ هغه ډیر ښه پیژندو هغه وخت را یاد کا چې هغه خپل پلار ته او د قوم خلکو ته وی چې دا څه واهیات شکلونه دي چې تاسو ورته ډیرې لګولې دي یعنی دا بوتان چې تاسو جوړ کړی دا څه هغوی ورته ووی چې مونږه خو خپل پلارونه نیکونه د دې په عبادت کې اخته مونږلې دي یعنی مشرانو کړی دي نو څه پیو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ووی چې تاسو هم او تاسو پلرونه نیکونه هم په سرګند گمراهۍ کې پراته یعنی دا خبره غلطه ده که تاسو کوي او کوم شرانه کوي یو خبره صحیح نه نو هغه ورته وی چې دا ته مونږ ته پر اختیانه وای کاسه ټوخه ته قال را سره کوي حضرت ابراهيم عليه السلام ورته وی چې د سټوخي یعنی ټوکی لا پکې چاره اوستي تاسو کردګار خو د اسمانونو او د مځکې کردګار دی چې دغه ټولې را پیدا کړل او زه په دې خبره باندې په گواهانو کې شامل یم چې خدای هغه دان نه دي او خدای کو چې زه به ستاسو د دې بوتانو علاج وکړم هر کله چې تاسو شاکړی او لاړ شئ دا خبره غزان سره وکړه یو نیم کس پکې واورېده خو ټولو وانه اورېده نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوتان ټوټې ټوټې کړل خو یو لوی بوتری د سلامت پرې خودو شاید چې خلک هغه ته رجوع وکړي هغه د راتلو نه پسوي چې هو دا کار زمو خدایانو سره چا کړی دی دا خو هغه ډیر غټ زیاتې کړی دی چا په کې وې چې مونږ د یو ځلمی د خورې نه د دیو بدی اورېدلې ده چې هغه ته ابراهیم ویلی شي خلکو وی چې خلا هغه د ټولو په مخ کې راولي چې هغوی پرې ګواهان شي خلکو وی چې خګنې هغه څه وي چې زمونږ بوتانو سره د دا سلوک کړی دی ابراهیمه حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وی چرته د نه وی کړي د دیو دی مشر بوت نو په خپل د دې بوتانو نه تفوس وکړي چې خبرې کولې شي په دې جواب هغه خپل ځان سره فکر وکړو بیا یې په خپل منځ کې ووی یاره دا خو تاسو سر تر سره په ناحقه ولاړ یئ اخر چې داسې بود چې د ځان ته پوس نشي کولی خبر نه دی د ځان نه خپل سړی نشي ښودی چې چا زه مات کړی ما نو دا اوس د خدای قابل دی بیا یې خپل سرونه د شرم نه نسکور کړل چې ابراهیمه تا ته خو معلومه ده چې دیو خبرې نه کوي هغه ورته وی چې خګنې تاسو د الله نه سیوا د داسې سيزونو عبادت کوئ چې نه سود در رسولې شي او نه زیان در کولې شي تو لعنت شه پتاسو او تاسو پاغه معبودانو چې خدای پرېږدئ او د هغوی عبادت کوي نو غنې تاسو دومره قدر هم نه پويږئ هغوی فیصله وکړه چې دې په اور کې اوسېږئ او د خپل معبودانو بدل تر نه واخلئ که تاسو څه کول غواړئ مونږ ورته حکم ورکو چې اے وورا ته یخشا او بے ضرر شا د ابراهیم علی السلام په حق لا او خلکو داغو بدی وغوښتله خو مونږ ورته هغه خلک ناکامیاب کړل او مونږ هغه یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت لوط دواړه بچو وستل دا سه ملک تا چې مونږ د ټولي دنیا د خلکو د پاره برکتی کړی دی یعنی فلسطین